بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تفرد بالخلق والتدبير وتعالى عن الشبيه والنظير فاستحق وحده أن يعبد أحمده تعالى وأشكره هو خلقنا ورزقنا وكفانا وآوانا وهدانا للإسلام واختصنا ببعثة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل الاسلام طريق الجنه الاوحد واشهد ان محمدا عبده ورسوله روژې، تراویح، عبادات، صدقات، جهاد او ټول حسنه اعمال مو الله تعالی مقبول وګرځوه. الله تعالی ته دعا کوم چي ددې مبارکو ورځو په برکت مو نور هیواد له کفري اشغال او فساد څخه خلاص او ځورېدلی اولس د اسلامي نظام او سولې له نعمت څخه برخمن کړي. امین یا رب العالمین. مسلمان مجاهد ولسه! د نېکمرغه کوچني اختر خوښۍ په داسې حال کې لمانځو چې یوه نیمه میاشت وړاندې مو یو مؤمن، مجاهد او با جرأته قائد او د افغانستان د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور رحمه الله د یرغلګرو له خوا شهید کړای شوی دی. شهید ملا اختر محمد منصور رحمه الله د الله تعالی د دین یو رښتینی او فداکار خادم و، خپل ټول ژوند یې د دین خدمت او اعلاء کلمة الله ته وقف کړی و. د اسلامي امارت د بشپړ حاکمیت د مهال غوندې د امریکایي یرغل خلاف د جهاد په امتحاني کلونو کې یې هم د اسلام د لوړتیا لپاره لوی خدمتونه سرته ورسول. د اسلامي امارت د مؤسس امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله له وفات وروسته یې په ډیر ښه شکل د اسلامي امارت د ټینګښت، وحدت او جهادي بهیر د پرمخ بیولو مسؤلیت ترسره کړ چې بالاخره یې د جهاد په لاره کې د خپل ځان په قربانۍ هم دریغ ونه کړ او په دې لاره کې د شهادت په مقام فائز شو. ژباړه، له مؤمنانو څخه ځینې داسې کسان شته چې له الله سره یې کړې وعده روښتیا کړې ده، له هغو څخه چا خپل نذر پوره کړی شهیدان شوي او څوک منتظر دي او په خپله وعده کې یې هیڅ تبدیلي نه ده راوستلې. د شهید ملا اختر محمد منصور رحمه الله استقامت، فداکاري او ویاړمن شهادت موږ ته دا درس راکوي چې زموږ عزیز دین او عالي داعیه له اميره نيولې تر هر غړي پورې د هر تن قربانۍ ته ضرورت لري. د دې دين لپاره د رسول الله صلی الله عليه وسلم، خلفاء راشدينو او د امت د لويو هستيو وينې تويې شوې دي، نو ځکه خو بايد موږ هم ځان له هيڅ قسم قربانۍ درېغ نه کړو، بلکې د مخکينيو واقعي مؤمنانو په څېر د الله تعالی په لاره کې شهادت د ځانونو لپاره وياړ وبولو. که دافغانستان د اسلامي امارت مؤسس ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله وفات او ورپسې محترم ملا اختر محمد منصور شهيد شو نو لله الحمد اسلامي او غيرتي ملت له منځه نه دی تللی د مسلمان ولس مجاهدينو علماء کرامو طالبانو او د شهيدانو د وارثانو جهادي سپ اسلامي امارت لا هم موجود او د پخوا په شان مستحکم دی مجاهدین د پخوا په شان بشپړ جهادي نظم، پراخ او شامل تشکیلات او تر خپل منځ ټینګ او نه ماتېدونکی اتحاد لري. هغه نظریه چې موږ یې له مخې کلونه وړاندې د اسلامي شریعت د نفاذ په مقصد جهاد پیل کړی و، اوس هم ژوندۍ ده. وکأین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا د الله په لاره کې چې کوم غمونه پر هغوی راغلل، هغوی پرې زړه ماتې نه شول، هغوی کمزوري ښکاره نه کړه، هغوی د باطل په مقابل کې سر ټیټ نه کړ، الله تعالی همداسې صبر کوونکي مؤمنان خوښوي. د اسلامي امارت د زعامت د درانه بار په رابطه به ووایم چې دغه دروند پېټی د ځان لپاره امتیاز نه، بلکې یو دروند مسؤلیت بولم او له ټولو مجاهدینو او مخلصو مؤمنانو مې غوښتنه دا ده چې د دې درانه مسؤلیت د سم ادا کولو، ثبات او استقامت دعاګانې راته وکړي او چې په کومه برخه کې یې په وس پوره وي مرسته راسره وکړي. اسلامي امارت زموږ او ستاسو ګډ کور دی او په دې کور کې چې امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد او شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور رحمه الله په کومه لار روان وو زه به هم هغه لار تعقیبوم هغوی چې په چا اعتماد درلود هغه به زما د اعتماد خلک وي، په اسلامي امارت کې چې هر چا خدمت کړی په هغه ډول به په اطمینان سره خدمت کوي، له هیچا سره به تبعیضي چلن نه کیږي او د هیچا قربانیو ته به په کمه نه کتل کیږي. له الله تعالی څخه توفیق غواړم او ژمنه کوم چې مقدس شریعت او د اسلامي امارت جهادي اهدافو ته به په ټینګه پاملرنه کوم. د مسلمان اولس مصالح به مې په نظر کې وي، تصامیم او اقدامات به مې په مشوره وي او د مؤمن او ځورېدلي اولس د لارښوونې، نېکمرغۍ، خپلواکۍ، ارامۍ او رفاه په لاره کې به له هېڅ راز هڅې درېغ ونه کړم. د شرعي محاکمو د لا ښو اصلاحاتو او اجراآتو، د مظلومو بندیانو د خلاصون، د زخمیانو د ښه علاج، د ښځو د شرعي حقوقو د ورکړې، د یتیمانو او بېوزلانو د لاسنیوي، د نوي نسل د تعلیم او تربیې او د سنګرونو د ستړو مجاهدینو د اکمال او په هره برخه کې ولس ته د خیر رسولو به پوره کوښښ کوم او له الله تعالی نه به توفیق غواړم. د اسلامي امارت د موجوده پالیسۍ په اړه باید واضح کړم چې اسلامي امارت د نظامي او سیاسي دواړو برخو لپاره واضحه تګلاره لري. اسلامي امارت باور لري چې افغانستان د یرغلګرو له خوا اشغال دی او د یرغلګرو د ایستلو په مقصد جهاد فرض عین دی. اما اسلامي امارت د اشغال د خاتمې، د خپلواک او یو موټی هېواد او په هېواد کې د یوه سپېڅلي اسلامي نظام د رامنځته کېدو لپاره واضحه سیاسي تګلاره هم لري چې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر له لوري نړیوالو او هېوادوالو ته توضیح شوې او همدا شان به د افغانستان د مسئلې د حل لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. امریکايي اشغالګرو او د هغو نورو خارجي ملګرو ته زموږ پیغام دا دی چې افغان مسلمان ولس ستاسو د زور او تزویر له استعمال څخه وېره نه لري، له تاسو سره په مقابله کې شهادت د خپل ژوند تر ټولو لوړ هدف او ارمان بولي، تاسو په افغانستان کې د خپلو عسکرو د وخت په اوږدیدا یا هغو ته د جګړه ییز واک په زیاتیدا سره نه شئ کولای زموږ افغانانو حوصله او جهادي مبارزه ټکنۍ کړئ. نور د بې ځایه زور ازمویلو پر ځای حقایق ومنئ او خپل اشغال ته د پای ټکی کیږدئ. ستاسو په مقابل کې زموږ او زموږ د سلفو مبارزه په شعوري ډول په اسلامي اساساتو ولاړه او د ازادۍ غوښتنې په روحیه پر مخ ځي. دلته ستاسو مقابله له یوه ګروپ یا یوې ډلې سره نه بلکې له یوه ملت سره ده چې هیڅکله به یې ونه ګټئ ان شاء الله نو ښه به وي چې تاسې د زور پر ځای د حل یوه معقوله پالیسي راوړاندې کړئ. د اشغالګرو همکارانو ته زموږ پیغام دا دی چې په تیرو پنځلسو کلونو کې به درته ښکاره شوي وي چې تاسو د امریکایي اهدافو د تحقق په لاره کې استعمالیږئ له اشغالګرو سره ستاسو ملاتړ او درېدل د هغو بدنامو څېرو کار دی چې زموږ په تېر تاریخ کې یې له انګرېزانو او بیا شورویانو ملاتړ کړی و. راتلونکی تاریخ او نسل به ستاسو په اړه همدا ټول قضاوت کوي. نو د خپل هېواد د ازادۍ غوښتنې په مقابل کې د اشغالګرو له ملاتړه لاس واخلئ. زموږ د عفوې او زغم دروازې ستاسو پر مخ خلاصې دي. په بې ځایه امریکایي امیدونو ځان مه تېرباسئ. ملت مو په مقابل کې ولاړ دی، دا چې تاسو له بهرني هوایي او ځمکني ملاتړ سره سره د ارام ژوند نه شئ تېرولی، دا په خپله روښانه کوي چې تاسو د ولس د غوښتنو او هیلو پر خلاف موقف نیولی. افغان ولس د بهرنیانو په لاس جوړ نظامونه نه شي منلی. واضح پیغام مو دا دی چې موږ د قدرت انحصار نه غواړو. د افغانانو ټول قومونه او پرګنې یوه او بل ته ضرورت لري. بلکې د اسلامي نظام تکامل، خپلواکي او قوت د افغانانو په اتحاد او اتفاق پورې تړلی دی. اسلام موږ ټولو ته د اسلامي ورورولۍ، امانتدارۍ او کار اهل کار ته د سپارلو امر کوي. د ولس هر وګړی حق لري چې د ژوند د ټولو حقوقو او امتیازاتو څخه ګټه واخلي او سیاسي او ټولنیز حیثیت یې د اهلیت او تقوا پر بنسټ وټاکل شي. راځئ په ګډه د اشغال د خاتمې او د هېواد د خپلواکۍ او ابادۍ لپاره ملا وتړو. د نړۍ له مسلمانانو غوښتنه کوم چې زموږ د هېواد په خپلواکي کې د خپلو مجاهدینو وروڼو حمایت وکړئ، هغوی سره په هره ممکنه برخه کې چې وي لاس ورکړئ، دعاګانې ورته وکړئ او په روان جهاد کې یې ملاتړ ته دوام ورکړئ. د سیمې او ګاونډیو هېوادونو ته ور په زړه کوو چې د امریکایانو په لاس د افغانستان اشغال او دلته امریکایي موجودیت زموږ او ستاسو ټولو ګډ منافع ګواښي، دلته د فتنو اور ته لمن وهي، دلته د خپلو استخباراتي او نظامي هڅو په پراخولو سره ټوله سیمه بې ثباته کوي. تاسو هم باید د اشغال په ختمولو کی د افغانانو سره خپل ږغ یو کړئ او یا اقلا داسی اقدامات ونه کړئ چی هغه د امریکایانو د موجودیت زمانه اوږدوی هغوی ته چی د اسلامی امارت جهادی افتخارات پاکستان، ایران او نورو ته منسوبوی وایو چی په دغسی غلطو تعبیراتو به کله هم مجاهدین او با درکه اولس له خپل مسیر څخه منحرف نه کړای شی زموږ مجاهد ولس د خپلو دیني او وجداني مسؤلیتونو څخه ژور درک لري، هغوی په سترګو وینې چې په کور یې د امریکا او ناټو لښکر راغلی، د اسلام په خاوره د کفري لښکرو بیرغونه رپیږي، نو ځکه یې د جهاد لاره اختیار کړې ده. د اسلامي امارت د جهادي موقف مشروعیت، حقانیت او استقلال له پخوا څخه د لمر غوندې واضح حقیقت دی، چې راتلونکی تاریخ به یې په زرینو کرښو ثبت کړي. د هېواد دیني عالمانو، روحانینو، مدرسینو، د عصري علومو استادانو، محصلینو، متعلمینو، قومي مشرانو، ملي سوداګرو او د علم او قلم خاوندانو ته وایو چې په دي حساسه مرحله کې خپله دیني او ملي وجیبه تر سره کړئ، د کفر اشغال او فرض عین جهاد قضیې ته یوازې د اسلام له نظره وګورئ او خپل مسؤلیت ځانته معلوم کړئ، د حق سنګر فداکاره مجاهدین باید یوازې پرې نه ږدئ، بلکې په قلم، ژبه او هره وسیله یې ملاتړ وکړئ. که هر څوک خدای مه کړه د دښمن د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راشي او په یوه او بله بهانه او توجیه سره مجاهدینو ته شا او د کفارو ملګرو ته میلان وکړي نو ضرور به په دنیا او اخرت کې د دې الهي وعید مورد ګرځي چې الله تعالی فرمایي. ژباړه، او هغو خلکو ته تمایل مه ښیئ چې ظلم یې کړی، بیا به اور در ورسېږي او له الله نه ژغورونکي دوستان به مو نه وي او نه به بیا مرسته درسره وشي. مجاهد ولس او په خاص ډول په سنګر کې ناستو مجاهدینو وروڼو ته ډاډ ورکوم چې لله الحمد د اسلامي امارت مسؤلین او افراد د پخوا په شان په لوړ عزم، قوي ایمان او د اتحاد او اخوت له روحیې سره مبارزې ته اماده دي. تاسو ته زیری درکوم چی که موږ رښتینی مؤمنان و اوسو نهایی فتح زموږ ده او د نړی هیڅ ځواک زموږ د بریا مخه نشی نیولی ځکه الله تعالی فرمایی. ولا تهنو ولا تحزنو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ژباړه، او مه سستېږئ او مه خپه کېږئ او همدا تاسې کامیاب یاست که مؤمنان و اوسئ. مجاهدینو وروڼو ته مې توصیه دا ده چې خپل نیتونه اصلاح کړئ، خپل هدف دنیايي مال، منصب، غنیمت او شهرت نه بلکې د الله تعالی رضا خپل هدف وګرځوئ. جهاد یو دیني عبادت او فریضه ده، د خپل جهاد له امله په بل مسلمان ځان لوړ مه بولئ او مه ورباندې احسان باروئ. پوه شئ چې زموږ د جهاد لوی هدف د اسلامي نظام حاکمیت دی او د اسلامي نظام عمده مسؤلیتونه د مسلمانانو د دین، نفس، مال، عقل، نسل او عزت ساتنه ده. هیڅ داسې قول، فعل او چلند مه کوئ چې د مسلمانانو دغه ارزښتونه تهدید کړي. کوښښ وکړئ چې په جهاد کې مسلمانان درڅخه ازار نه شي. خپل جهادي فعالیتونه په ډېر دقت سره تعمیل کړئ، عام المنفعه ځایونه لکه شفاخانو، مدرسو، ښوونځیو، پلونو، د اوبو منابعو او نورو د عامه منفعت تأسیساتو او پروژو ته زیان مه رسوئ، بلکې حفاظت یې وکړئ، په ټولو سیمو په تېره بیا په هغو سیمو کې چې د اسلامي امارت تر لاس لاندې دي د نوي نسل د دیني او عصري زده کړو لپاره زمینه برابره کړئ، د هیوادوالو له اذیت څخه په کلکه ځان وساتئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قول په یاد ولرئ چې فرمايي. من ضيق منزلا او قطع طريقا او آذى مؤمنا فلا جهاد له، رواه ابوداود. ژباړه، څوک چې په چا ځای تنګ کړي یا لاره قطع کړي او یا مؤمن ته ضرر ورسوي نو د جهاد پوره ثواب یې نشته. په پای کې مې له شتمنو او وس لرونکو مالدارانو غوښتنه ده چې د اختر په دې شپو ورځو کې خپل فقیر او بې وسه مسلمانان وروڼه او خویندې هم له یاده ونه باسي او د خپل توان مطابق دې له یتیمانو، کونډو، معیوبینو، بندیانو او محتاجو کورنیو سره مرستې وکړي نور مو په الله تعالی سپارم او دعا کوم چې راتلونکي اخترونه مو د اسلامي حاکمیت د نفاذ او بشپړ استقلال په فضا کې استقبال کړي. والسلام د اسلامي امارت زعیم امیرالمؤمنین شیخ الحدیث مولوي هبت الله اخندزاده صاحب.